درو شریف وای اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت زما عزتمندو مسلمانانو رونو د دې کني اوسیدونکو علای بټګرام کني د علاقه دا ستاسو مخ کې ما یو مختصر صورت اولسو صورت کوثر په دې مختصر صورت کې الله د دوه نعمتونو بیان کړي او داغه په مقابله کې د دوه عبادتونو بیان کړي الله وی دو قسمه عبادتونه مالو کا یو عبادت د بدن دی او بل عبادت د مال دی فصل لربک فصل عبادت بدنی وانحر عبادت مالی منشو رکو شو سجده شو ذکر اسکار شو پاندامونو دا عبادت د بدن شو او عبادت د مال قربانی شو عبادت د مال زکات شو خیر او خیرات شو دته عبادت د مال وي نو الله وی زبر تابانه دوه احسان حکم یو احسان بد سره دا حکم چې طالب لوی خیر درکم ان اعطینا کل کوثر لوی خیر علم د قران علم د دینو یا حوض کوثر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پاغلوی حوض بولالی او خپل امتیان لبا داغین عبور کوي الله دې زمنګا داغه د لاسو او بنصیب کی او دویم نعمت بدر باندې دا حکم چې ستا دشمن به تبا کم ان شان اکه هو الابتر دشمن دې تبا کوم لوی خیر بدر کوم حوض کوثر په بده نصیب کوم الله و دو کار مال وکا یو عبادت وکا د بدن روجی منزونه دي ذکر اسکار عبادتونه دي او عبادت د مال مال وکا علم د قران حوض کوثرم نصیب شو او دشمنم تباش لند صورت دا دوا مقصدونه بیانې دو قسمه عبادتونه او دو قسمه نعمتونه دا د صورت کوثر لړ مقصد دی من چې سوچ کوو نن نه موږ ته لوی خیر ملاويږي دنیا کې موږ د خیر نه محروم یو علم د قران دا یو ډیر لوی خیرو علم د دین دا یو ډیر لوی خیر وو مونږ خپل دا کوشش کوو چې د خیر نه محروم شو خیر ته نږدې نه ورزو خیر نه فایده نه حاصلو او دویم هغه دشمن هم زمونږ ټیم په ټیم قوي کی زمونږ دشمن موږ له مقابل کې راځي زمونږ دشمنان کفار دي يهود دي نسوارا دي هغه ټیم په ټیم مضبوطيږي خاص در رضا د خپل رب د پاره چې الله زدا عبادت کوما کاغه د جان دې کاغه د مال دې د پاره د دې چې ته زمانہ خوشاله شي نو معلومی کې دا چې زمونږ دشمنان نن قوي کیږي موږ د خیر نه محروم کیږو نو زمونږ د عبادتونو د الله لپاره نه دي پکار دا دي چې موږ خپل عبادتونو د الله لپاره جوړ کو او دا د الله وادي دي چې کوم خلکو زما د رضا د پاره زما د خوشاله اولو د پاره عبادت وکړو نو زما غلا کور دا او هغه ته لوی خیر نصیب کوم علم د دین علم د قران او دویم دشمن به تبا کوم خپل سوچ لوی خیر نه مراد ان اعتینا کل کوثر علم د قران دی سور علما چې د زبان لیکل کوي بحری محیط او نور نو زیاد د دین علم د قران اخلي لوی خیر علم د قرانو قران کې د الله د کتاب نه تعبیر په خیر سره کوي ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا یوت الحکمت من یشاء ورکی الله پویا په قران چاله چغوشی نن موږ په دې خوشحالي ګو چې پیسې ډېری دي چې دا ډېر واغسه ده الله دې ته خیر نه دی ویلې حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وي الله وي کما سرا د دنیا قدر وې د ماشي د وزرنا نو ما به یو ګټو دوبو کافر ته نه وسکلې زما دربار کې الله وي د دنیا سه حیثیت نشتا خوشحالي رونو په دین پکار ده الله وی سوک چې بچ کړی شو د جهنم د اور نه او جنت ته داخل شو نو دې کامیاب شو دا د کامیابی لار موږ ته خې دا د خوشحالي کتاب دی دا د امن کتاب دی دا د ګړي د مړوالي کتاب هم دی سورت قریش کې الله موږ ته بیان کوي فلیعبدو رب هذا البيت دویم وآمنهم من خوف الله وی زما عبادت کوي تاسو له امن ملاو شي تاسو نه به ير ختم شي منګ وایو که زمنګا ذمہ داری کو که زمنګا نو کری وی که زمنګا بار او اندرونی ملکونو کې کاروبار مونږ په ګډه مالو شو په دې مرخ نشته د اوړي په موسم کې با شام ته روانو د مال د ګټلو د پاره او په خوا کې اوس د الله کتاب پیغمبر پاک بیان واغې ته اوسګار نو واغې ته فارغ نو نو الله وی کده خلکو داغه پځه زما عبادت کړي نو دا مې داغه سره لوزو چې ما په ګډه مال کړو لومبه وحی چې نبی علی السلام باندې په غار حرا کې شوی و نو د مونږ نوا د زکات نوا د حج نوا د روزې نوا هغه د سوا د قران وا اقرا بسم ربک الذی خلق پیغمبر زما کتاب اولولا که څوک الله ته نږدې کت غواړي څوک الله ته رسیدل غواړي څو د جنت لار اختیارول غواړي نو د الله کتاب د زیات زیات لولي زیات زیات لوستلو سره دا اصل عبادت دی قران کی صورت رحمان پاول کې الله د پیدایش د انسان مخکې تعلیم د قران کړي زده کول د قران دی خودل د قران دی بیانول د قران دی عقیده سمول د قران نه دی عمل کول په قران دی اسه مون قران قران وایو خو چې وخت راشي بیا قران نه قاریان ډیر دي حافظان ډیر دي څوک په کې نظمونه وي څوک په کې تلا نفس دې لپاره قران نو راغله انزل القرآن لتدبر وجعلوه للتلاوه قران را لګلې شو د تدبر د سوچ د پاره خلکو وګرځاو د سره پاره نفس تلاوت د پاره مازوی حافظ دی زمازوی قاری دی زمالور غاسه ده الکه دې لپاره هو قران راغله او چې حافظ دې جوړ کو قران زده کو نو مقصد د قران په زده کول پکار نه د دې تیارې نه د وتلو لار سره هغه بجلی دا هغه بلب دی هغه رات دی دارنګ مخلوق په تیارو کې د جهالت کې پروتو شرکیاتو کې پروتو بدعاتو کې پروتو رسوماتو کې پروتو د خپل ځان دشمنانو د خپل اولاد دشمنانو نو راځي چې د الله کتاب سره قصد کو د الله کتاب زده کو اولې لفظ زن زده کو ټکی ټکی باندې بیا راغې نم په مقصد د ترجمه باندې زده کو ماشاءالله علما شته هک هغه نه وړي وړي میموري کاری ملاويږي خو خو علماو هغه رولو ساده ترجمه ملاویږي لفظي ترجمه ملاویږي تفصیلی سره ملاویږي او هغه نو موږ نیمه ګنټه کور کې دا لازم کو د وظیفې په طریقه باندې چې په خپل اولاد او په خپل ټول بکینو څنګه چې روټي او چاو تکینو لازم نو موږ په قران کریم درس په خپل کور کې داسې لازم کو بیا ته ګور ته په ګډه مړېږي کنه مړېږي بیا ته ګور تا ته امن راځي کنه راځي ته ګور تا ته خوشحالي راځي او کنه راځي خو زمنګ مقصد دا دی چې صرف دنیا وګټو موږ بخیو او کو دنیا مونږ نه ګټله بس تباہ شو په دې رونو کامیابی نه ملاويږي دا د خیر والے کتاب او زکه و ان اعتینا کل کوثر ما پیغمبر ته تلوي خیر درک علم د قران لتخرج الناس من الظلمات روباسه نو څو د عالم کې تیاری تاسو ماشاءالله علاقه بخي کار چا کړی دی علما او مهنت کړی دی خونن منګه کوشش دا کو د شران علما او توایو د نور توایو چې کار د دین کول غواړي د الله کتاب مخلوق ته رسول غواړي نن من کړه الله کتاب مخلوق ته ونه رساو سبب زمنګ د دې په باره کې تپوس کیږي موږ د مولا سره مینه ده اسی په نمونه خو کار نه کیږي پلانې جماعت پلانې مولي دې په نمونه کار کیږي نه هغه عالم چې هغه کار د پیغمبري کوي واقعي کار د هغه سي وارث د پیغمبر پاک دی د پیغمبر سو ډیوټي وي سلور یو الله وی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم راځي د احادیثو وحی خفي په احادیثو په اعمال به خلق پوهه کوي او سلورما لکه احادیث او سلورما ډیوټي و یوزکیم بقره کې راځي سلو سلور زیا قران کریم د آیات ذکر کوي او د پیغمبر سلور ډیوټي و یوزکیم یوازې د لفظي ترجمه سره یوازې د ناظری باندې کار کیږي په ترجمه لفظي چې سو پورې پاغي کې تسکیه نه خلق پاکي نه د غلط عقیدو نام خلق پاکي نه د حرامو نه خلق پاکي نه د شرکیاتو نه خلق پاکي نه د بدعاتو نه خلق پاکي نه د رسوماتو نه نو دغه قران ترجمه کار نه ور کوي ار څوک چې دا سلو ډیوټي کوي هغه عالم خلکو ته قران نازل خي خلکو ته ترجمه او تفسیر د قران خي خلکو ته احادیث د پیغمبر پاک خي او ورسره د خلکو د عقیدی او د مالو بیان هم کوي او تزکیه هم کوي د غلطي او د صحیح عقیدی پہچان خلکو ته کوي د بدعات او د سنت بیان خلکو ته کوي چې یو خوا بدعات دي بل خوا سنت دي یو خوا رواج دي بل خوا صحیح طریقه ده نو چې دا سلور کار سو کوي واقع دا د پیغمبر سي وارث دي العلماء ورثه الانبیاء هغه سي علما حقاني هغه د انبیاء علیهم السلام وارثان دي او پونم دانه د بزمولای ما پټکې میواله بزره پیغمبر سي ما وارث زه هم دعوا کوم چې زه خو د پیغمبر وارث یم او ما کې یو دا کار ډیوټي نشته زه دروغ وایم زه دروغجن مولا یم که دا خبره کوم نه چې څوک دا سلور کار کوي نو د خلکو اصلاح پکار ده او که اصلاح نشنو قران کې الله مونږ ته په سختې سورته مائده کې بیان کړي چې ځان ته خدای ډله وي ځان ته علما وي نو الله وي ولې نه منع کوي د خلکو لرا د غلطو ویناګانو نه او د د حرام مال نه په سود خلک لګیا دي په رشوتونو په کمیشنونو په حرام خوري د بل حقونه وي والله علما دا بیان نه کوي الله وي خدای ډله دارنګ دي شرکيات بدعات داسې رسمونه رواجونه لومبه د عقيدي بیان پکار دی چې د یو انسان دا عقیده جوړ شي چې د ار یو سیز ذمہوار صرف څوک دی یو الله دی فیدر رسول والا نقصان رسول والا تکلیف لري کول والا دا صرف یو الله دی په دې د انبیاء علیهم السلام زموږ متقاریر قران کریم ذکر کړی حضرت ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو الله وی ایوب علیہ السلام یاد کا چې یا الله ما ته تکلیف رسیدلې ما نه دا تکلیف لري کا الله وی فاستجبنا له فكشفنا ما بي من ضر الله وی ما یو ټیم دا دعا قبول کړه ما دا غناغه تکلیف لري کا ګور الله ته بدن غستیو په بیماری باندې صحت ته تلو او او بچیو الله ته او بچی مواغسته دا الله ته مالم واغسته ول دا, دا الله خوخنو سر نه امتحان الله په انبیا او په ارچا راوړي او چې الله کله غوښتو نو الله اغله صحت نصیب کا دوو بچو په سوال لس بچی ملاو شو دارنګي دا سمال او دولت اغلا الله ورکاو چې د سرو زرو ملخان په بیا د پر نه راوري دا د سرو زرو ملخان الله او ته ایوب علی السلام ملګینا هغه په خپل جامو کې خزانه کول د سرو زرو ملخان او ملګینا ایوب علی السلام نن ایوب علی السلام وی الله استاد نعمتونو ناشکری او ناقدری خونو کو ما چته راکې نو تر سره انسان کې امتحان پار چا راوړي خو ایوب علی السلام د الله دربار نو پر خوده د الله دربار کې 24 غنټه ولاړو د الله نه سوال کوي نن وګوره کله تکلیف راغی که خلک ډیرم دا خشي خورورو د خلکو عقاید بګړاویږي ورورو بیا دویم پیغمبر دی حضرت یونس سره موږ له قران دا تعلیم راکې قران دا شي کتاب دی چې بس ختمونو شپه یا رمضان روان دی بس تراو کې ختمونه کو نور بیا کې نه قاری او پس ختمو کو بس سنبالې کا قران دا تعلیم موږ له راکې حضرت یونس علی السلام پیغمبر دی د مئی ګډ ته تللی او دا واقعا راځي نو مختصر وي مئی ګډ ته تللی مئی خړلې وګوره د مئی ګډه ته تللې په هغه د مئی په ګډه پاغه تیارو کې یو د دریاب د چپو تیاروا بل د دریاب د ویخ تیاروا بل د مئی د ګډه تیاروا ځکه ظلمات وې جمع قران پاغه تیارو د تیارو کې یونس علی السلام د الله دربار نه پریری د الله نه د نا امیدې اغا نا امیدی نه کوي اے الله ته ما د دې امید ګډه نخلاص کا ز خلاص اولو والا نیما زکه ما زاد اسباب کمې پیغمبر دې ژوند دې او خپل خپل ځان د امید ګډه نه نشي خلاصولې الله ته سوال کوي الله ته فریاد کوي بل پیغمبر نو وسیله جوړي نو بل پیغمبر ځان باندې ځان نخلاصې یا الله د دې زینا د خلاصولو والا بتای د دریاب غاله تشاو زما پیغمبر د دریاب په غاله په الخ باندې گزار کا شاخ لاس کا الله وی ونجیناه من الغم ما د یو لوی غم نه بچ کا یو سړی وی ملا خو پیغمبرانو ځکه خلاصو خو ګناګاری او رښتیا مون ګناګاری انبیاء ته څوک رسیدي شي هغه د لوی خلکو الله فورا داغه جواب کوي وکذالک ننجل مؤمنین دارنګي څنګه چې انبیا خلاص کړو نو دارنګي مؤمنانم خلاصو ما خو چې داغه غوندي چې غماته الله وي مونږ چې چرته والله ته کله یو ته چغي او کله بیا بل ته چغو دا د انبیاو چغي د قران کریم موږ ته ذکر کوي ځکه خو د خیر کتاب دی ځکه د خیرونو د کتاب دی بل یو پیغمبر بیان موږ ته کوي د حضرت زکریا علیه السلام د شپږو شلو کال بوډا دی خزشتا بچی نشتا ترګور را باندې خوشاله نشي دا څه کنه دا حجیدا دا او غاړه هغه ته پاتې شي حضرت زکریا علیہ السلام الله مال بچی راکا یو بچی راکا خو نیک عمل بچی راکا سورتی آل عمران کې داغه په باره کې راځي مریم سه بلا موسم میوي ولې د کاغذ مریم خادمو حضرت زکریا علی السلام دیندار زنانه و نو چې داغه سره بلا موسو می وی د نو زکریا علی السلام ورته وی ان لک هاذا یا مریم او مریم دا بلا موسو می وی تا ته د کم زین راځي خدمت زکوما او چې اعظم نو کمره ډکې د ار یو سیز نه دا د کم زین راځي نو حضرت مریم ورته وی قالت هو من عند الله دا ته پو زمانه مکوا دا د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بشک الله رزق ورکړي چاله چغوږي چا چې د دین کار کړي الله وې داسې خوراکونه بول اور کوما داسې زندگی به نصیب کوم لکه د مریم غوندې او هغه له می بچي ورکو حضرت یحیی علی السلام بچور کول ولا سوګ دی بیر نه دی فقیر نه دی زیارت ولی نه دی ګوره ها د خلاصولو والا د دریابونو د ویخ نه سوګ دی الله د تیرو نه خلاصولو والا سوګ دی الله الله وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الله وی دغه انبیاء علیهم السلام چې ماته چغواله په غمونو کې هم ماته چغواله په خوشحالو کې هم قران دا تعلیم مونږ ته راکړي قران خو یو چشمه ده قران خو د پن او د وعظ کتاب ذکر او هغه حوض او ببدا سپینی وی د پيو نه بسپینی وی او د غبین نه بډیر خوږی وی دا سه حوض وب د غبین نه بخوږی وی او د پيو نه بته کی سپینی وی صفا فمن شرب منه فلم يزما ابدا حدیث کې راځي چا چې دا غي نه لګي او به اوس کلی یو ګلاس نو چره په میدان د قیامت د بیا پنځو زره کال ته ګنشي الله دې زمنګ نصیب کړي سخت ګرمي به تپش به خلک په پریشانو کې او ته به بس کې ویغما دا څه به ځکه نو هغه زبو العالم نو زما په طرف یو مت را روان شي ته خیال کوي خلک به را رواني نو سکسان با زما د حوض نه فرشتي واپس کې هم باندې غونې بند کې پیغمبره تا ته پته نشتا د ایستا نورستو په دین کې جوړ کړیو د ځان نور کارونه تا ته پته نشتا ټول کارونه جوړ کړی دا وګوره خلکو ځان طریقې جوړ کړي چا یو طریقه جوړه کړی دا چا بل زنانو طریقې جوړ کړي دي رسمونه دي رواجونه دي خځې روانې دي مقبرو ته بزي دا چې لال شي نو الته بخا مخا جړاګانې کوي جذبه ذبه کوي قبر نه بخاوري رخلی اب خکلی اب سټي کله بو ځان غړي ما خپل لیدلی دي په مخ ورو باندې دا خځه به د قبر د پاسه د غړيږي او چغي بو باسي پیغمبر پاک منه ویلې ده کما خزه چې چیلې رواغه سره بورقا او په دې نیت چې مخبره تزم د خپل پلار د مور د نیا د خاون قبرستان ته روانه شو نو د ټول مړو لعنت په خد باندې وریږي روح دا غي لعنت داغه مړو روحونه په خد باندې سریږي لعنت دیږي چې و لعنت نه مجالس الابرار کې په دې باندې ګر احادیث نقل کړي چې دا سری دا ناروا هم یو خزره په خپل کور کې د خپل مړو لپاره دعا غواړي وای مخبره د ځکه نظم چې الله پیغمبر منع کړی دي نو د هغه خزه د پاره په کور کې د یو حج او د عمره ثواب الله ورکړي د حج او د عمره ثواب اخذ ته په کور کې ملاويږي چې هغه مخبره ته نه دي او د خپل مړو د پاره کوم ځای کې دوا غواړي په خپل کور کې د حج او د عمره تقریبا 3000 روپۍ په نن سوالېږي نو چې تا ته دوره ثواب په کور کې ملاويږي نو ته ولې الته چې زی لعنت پر باندې وریږي د پیغمبر لعنت دی طرف دا غنا دا الله دا طرف نه لعنت دی نو طاقت او کله کتا फायदा وکړه یو دا مسله خو ته موږ دا درخواست کو بل دا د قبرونو په خول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدیالو سو احادیثو کې منع کړی دا نها رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو جسس القبر و ایو بنا علیه نبی علیہ السلام منع کړی دا د چونی لګولو نه په قبر باندې په قبر باندې چونه نه لګي قبر په خینا ځکه د الله رحمتونه وجه سره وجه دا دا چې د الله رحمتونه په ژوندو او په مړو باندې وريږي چې کوم انسان د ملي قبر پوخ کو دا الله رحمت پاغ باندې بند کو تر قیامت پورې نو دې پلا تا سره کم ظلم کو ته به الله رحمت بند کو خځوي ګوره د پلاني قبر پوخ دی او استاد پلا او د مور او د نیکه قبر سره کچره خلک ته پیغور کوي نه نه کلا چې یو ملي باندې قبر پوښ شو دا الله رحمت په بن شو دا الله رحمت په ولې بندو نو دا وکس کو بل حد خلکو د ځان سره وظیفه جوړ کړي نن سبا اسان کار دی دوزله دوله زله دا وایا دوله زله دا وایا دوله زله د 50 پیتو کالو د منځونو نه کولو تا د فایده ملاویږي دا خو اسان کړه چې د حدیث کې شته او قرآن کې شته دوله زله سبحان الله وایا دوله زله الحمدلله وایا ها یا نور داسې وظایف دي نو استاد ټول کولو خي به برابر شي نفقه سیوا شي دا بو شي دا بو شي دا ځان خلکو طریقې جو مو احادیثو کې شتا سلسله سبحان الله وایا سلسله الحمدلله وایا سار کې ماخام کې دا غي بیا ځان له ځان لا درجی دی خدا نه چې ته دې په اړه وې چې زما کور کې لوخي زیات شي زما په کور کې رزقونه زیات شي و د دې غم مکو دا د اخر غم کوا چې زما په تیارو کې پریو زم زما په تیارو کې څه جواب کومه دا لوخي ډیر ملاویږي په لوخي کې اړو پلو باندې وبسکا کګیلا دې پلو باندې وبسکا او د لوګو د پاره ار یو لګیا دي سامانو د پاره د پیسو د پاره د نفقو د پاره خو د دین غم او د قبر غم د چا سره دغه تیرو غم نشته دا موږ له پکارداري نن نارینه او زنانو خپل کار د دین پر خود د زمنګ نه بسبا قیامت کې زمنګ رب تپوس کوي نو یا ساده چې موږ خپل اعمال عقیدی لومبه سې کو چې د ار یو سیز ذمہ وار صرف یو الله لري غمونه لال په غمونو کې به جلاګانې نه کوو غمونه چې راشي نو د خوزو د سلو درمه کې می جلاګانې وي نبی علیہ السلام می سلو قسمه جلا ده دا ځکه دو قسمه جلا منه ده نبی علیہ السلام دو قسمه جلا په مړي باندې جایز ده یو جلا د خلی ده بل جلا د لاسونو ده منه ده پیغمبر پاک کوئی زبه شفارس قیامت کې نو کوما چاغا زمانہ نه ده معنا زبه شفارس نو کوما چې په غمونو کې ځان ټکې غریوال نه سری کوي ا اولولوی چغي باسي چغي د جاهلیت یو دخلي جړا دا بل د لاسونو جړا دا پیغمبر پاک منه کړی دا دو قسمه جړا جایز ده کما جلا جایز ده یو هغه جلا د سترګو د سترګو جلا جایز ده د سترګو نه اوخ کې بهيږي مله دې پلار دې مور دې خامخه پیغمبر پاک کوئی پملی باندې رحم داده چې د سترګو نه اوخ کې او بیا د پملی رحمت ته دا من نه دي او بل د زړه جلا دا چې زړه خفه دی پریشان دی نو د پریشانې د خفقان هغه نه په کم ځای معلومیږي پستر کو معلومیږي رستر کو نه اوخ کی بهيږي د قسمه جلا ورو جایز ده من نارینه او زنانه او توایو چې دا لولوی چغي او جلاګانې ساندي په مری باندې وال دا ناروا دي حرام دي د خود ذل مقبرو ته ناروا دي د سړو چې او د خزو داسې چغیوال په مو په مخبرو کې دی او که په کورونو کې او چې کله بیا کړ د مړي واغه سي شي کړ بن نه دا بنولې دا بنولې چغي بکی دا ناروا دي بل لا تر درې ورځې پورې د مړي په کور کې روټي پیغمبر پاک منه ویلې دا گاوندیان به ولکې خپلوان به ولکې دوستان به ولکې هو چاغې نه کینو بیا هم مجبور دی خود بلانه بندوبست کوي بیا به د مېلمنوم ځان له بندوبست کوي په خپل هم بندوبست کوي او چې ستا گاونډي دا له پروګرام کې چې بای ته به زما او ستا مېلمانه زما مېلمانه دي بس بیا بیغم آیا او کته نه زه بابا پس خیرات کوم میخه وای دا خیراتو کا خیرات شتا خو چې د ملي درې ورځې پوره شي بس بیا چې کله خیرات کې نو دا ته اجازه ده ستام ثواب ده ملي تم ثواب رسیږي خدا تخصیص باندې کې چې دا د جمعې شپه دا اومه ده دا درې ماخيري ده دا سلوختمه ده او دا کلیزه ده چې دا تخصیص کړي د ځان په دې کې خیرات کوم او ګنې نه کوم زمو په علاقو کې خدا دلته بداشته کې نشته نشته الحمدلله شکر وباس علماء مهنت کړي زمو په علاقو کې خدا ډېر مسائل دي شکر دې چې دین اخلاصې نو دا بازي رسمونه دي رواجونه دي الله دې زمونږ د قوم نه زمونږ د خلکو نه ختم کی مو خدا کوشش کو علما علم دي چې خلکو د عقیده اصلاح وشي د خلکو د اعمال اصلاح وشي نو دا غیر لپاره خلال قران کریم د علما سره ناستا او د الله کتاب ذکر یو هغه خلک به زما د حوض نه واپس شي نو پیغمبر پاک وي چې دا کارونه جوړ کړی د ځان نه نو زه بچی کوم فسو قلهم فسو قلهم یا الله ته تبا کی الله ته تبا کی نو د پیغمبر د شفاعت پځه د ابو پځه دا خلکو بس شي نصیب شي خیره د پیغمبر د خلی نصیب شي هغه خلکو چاغه د پیغمبر خلاف زندگی تیر کړ نن د خود به حیايو ګورم دا سه نری کپڑے دا سه لباس پای کې سر وختخ کاریږي پای کې داغي عورتونو اندامونه ښکاریږي نری لباس دی تنگ لباس دی دنیا سره خامخا د ژوند په حیا راځي ګورې ښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي وا بیبي عائشه سره یو وفد راغی د بنو تمیمو نو پاغی نره لباس او حدیث ول علیهن ثياب رقاق پاغی نازک کپڑے وی نره تنگ اندامونه پکې ښکارېدل نره وی لکه نن سبا خلک یو قسم جامې دي چې داغه جامو لاندې نور جامې اچي که نور جامې وانه چي نو پاغه جامو باندې پټواله څوک ته شي مسونه وي څوک ته سوې سوې سر به دې پورې سرتوري ها نری لباس به او خصوصا زنانه کورونو کې داسې ګرځي سرتور سر باندې ګرځي وځه خیر دا کور دی نه نه کوکوري او کباري ها سلورم ایسا د خزه د سر د ویختو ښکارو یا ساته زنانه واوري چې د کمی زنانه سلورم ایسا د ویختو د سر ښکارا شو د ویختو نو دا غي خزه مونږ نکی مونږ نه دی شوی نو چې بیا بازارونو کې ګرځي حکورونو کې موږ په کار چې د پردې لحاظ وکړو نو اوس چې بجلیم لاړه تاسو هم تنگ نشئ کې په دې ما یو پوره داستان بیاناو الله دې موږ له توفیق راکړي چې خیر زموږ د علما لګیای او په دې باندې بیان نه کوي نو ان نو دغه څه خلک با د پیغمبر د خلیغه ته څه نصیب شي خیره نصیب شي نو ان اعطینا کل کوثر دویم ان نشان اکه هو الابتر دویم نعمت دار چې زبستا دشمن تباکم ان نشان اکا بشک دشمن سا هو الابتر هغه دې مونږ وتر زبستا دشمن مونږ باسم ویغ به وباسم خو فصلی منز کوا وانحر قربانی کوا هر قسمه تعاون کوه مالی خود سر پاره به کې لربک خاص د الله د رضا د پاره چې زما رب زمانه خوشاله شي که زه موس کومه چا سره تعاون کومه چاله روټي ور کومه چا سره خیر خیر غړي خبرو کوم د پاره د دې چې زما رب زمانه رضا شي الله دې موږ له پدې خبرو د اعمالو او کولو توفیق نصیب کړي موږ چې سوره خبره وکړي الله دې ټول ثواب دې والد محترم هدی والدی او د دې ترته اورسې نو چې مهلک سوره مسلمانانو فارسی ویل کړي چې الله دې ټول مغفرت نصیب کړي خصوصا د دې لکه زمنګ سره مینا وا د دین سره مینا وا تعلق یو د قران سره ډیره مینا وا دعا وکړي درو شریف وای الله زمون ټول ګناهونه معاف کا الله په دې کنه کلی باندې خصوصي رحمتونه وروړوا په دې علایي په ټګرام په دې علاقو خصوصا زمون په پاکستان سره چې مسلمانان دي الله هغه خصوصي خپل رحمتونه متوجه کا سره کفار چې موږ مسلمانانو سره ظلم او زیاته کوي الله تو ته هدایت وکا که هدایت په نصیب کې نه نو الله تو ته د زمکه دروازې کولا وکا مسلمانان ته اخلاص کا کم دې کې چې مسلمانان مظلوم دي مجاهدین دي کمزوري عوام دي مسلمانان دي خصوصا حرمین دي الله د ټولو زمنګ امداد وکا الله په حرمینو باندې په سعودي باندې چې کم د نورو ملکونو د يهودو کم سازش جوړ لې الله غته ختم کا په پاکستان په مسلمانانو په نورو ملکونو الله چې کم سازشونه جوړ لې الله غ سازشونه دا غي د خاور سره ملاو کا الله مسلمانان دا غ ټولو سازشونو نه بچ کا الله کا اندرونی بیرونی چې کم کسان زمنګ نه دعاګانې غواړي د هغې کارونه بند دي، غریبانان په سفر تللي دي، بچي پرېښودي دي، ښځې پرېښودي دي، والدین یې پرېښودي دي، الله هلته بندیوان دي، کارونه ورته نه ملاوېږي، الله ته کارونو کې، د هغې په مالونو کې عهدې ورله کولاو که، مالونو کې ورله خیر او برکت واچوه، الله ټول څه د هغې لارې کولاو که، الله د هغې بندوبست وکړه، په خپلو کورونو کې د هغې نه ورله ښایسته رزقونه ورکړه، الله زموږ په دې ملک کې امن پیدا کړه، الله زموږ دا ملک. څنګه چې مخکې د امن والا ګرځیدل او الله دا غنه زیات د امن والا وګرځوا الله زمونږ چې څور ګناهونه شوې دي الله تر ټولو زمونږ مغفرت نصیب کا چې دا چا څه قسم شریعت قاضي دي څوک دا بیان زمونږ او ریادي جمعات کې څوک دي الله د ټولو شریعت قاضي پورا کا چې دا چا بچی نشته الله صالحان کمل بچو لورکا او چې دا چا بچشتا الله رسول کو یخواله وګرځوا چې دا چا کم خلک جیلونو کې بی ګنا الله د جیلونو نه اخلاص کا او خپل کورونو باندې کا چا تاسو قسم درد او مصیبتونو رسیدلې دی او رسیږي الله د مصیبتونو دردونو نه اخلاص کا الله چې سوره متاثرین دي بل زونو تتری الله په خپل زونو باندې کا الله زمون غیبانی او زمون غایبانه د خپل خزانو نه ثواب وکا الله په دې ملک کې د الله خپل کتاب جاری کا الله زمون کورونو زمون ماشومان او نارینه او زنانو ته توحید او قران ملګری نصیب کا الله مونږ په خپل دین باندې پوهه کوم مال مال رب بنا تقبل